وقال موسی او موسی علی السلام لاخیه خپل ورور تا هارون علی السلام چې هارون علی السلام او خلفنی چې ته نائب شو پات شو فی قومی زما په قوم کې واصلح او اصلاح لټوا خیر خوای کوا د دوی ولا تتبع د پاره د نیټه مقرر زمونږه ملاقات زمونږه وکلمه ربه او خبر وکړي موسی علی السلام سره رب خپل قال وی موسی علی السلام ربي ای رب زما ارینی او خایم ماتا ځان خپل انظر الیک چې زه وګورم تا تا دا د مینې سوالو د موسی علی السلام الله نه الله پاک ځان را ته او خای چې تا ته وګورم اے موسی ته دی غر تو ګورا کدا غر په خپل ځای و درې د پاتې شنو تب ما ویني موسی علی السلام دی غر ته قتل فلما نو هر کله چې تجلا یو رڼا کړ یو پلک جلوه نور رڼا کړ ربو رب خپل کار کو فلما نو هر کلا چرا اوچت شو افاق یعنی په هوش شو موسی علیہ السلام چې کله په هوش شو قال او موسی علیہ السلام سبحانك پاکی د تعالی را تو بوتو الیک منا پاکی د تعالی را دنیا کې د سوګ نشی لیدلې وکم من الشاکرین او شد شد د شکر کوونکو نا په بیانولو د دې کتاب کتاب بیان کدا شکر ادا کول دي وکتبنا له او لیکل دې مونږه اغلر فل الواح پتختو کې من کل شیء د هر قسم ضروری کارنا موعظه نصیحت او واعظ وتفصیلا لكل شیء او تفصیل دې د هر ضروری حکمونو نا هر یو حکم چې داغي وضاحت دی فخذها نو ونیستو دا په قوت په کوشش سره وامر قومک او حکم کو قوم خپلتا یا خذو چې ونیسی یعنی عملو کی نو برباد دي عملونه د دوی هل یجزونا نو نشي ورکې دې دوی ته بدلا الا مگر ما کانو یعملون اغه عملونو چې دوی کول ایبه بدلا ورکړي شي واتخذا او ونی ولو جوړ کړو قوم موسی قوم د موسی علیہ الصلات والسلام من بعده رست د تلو د موسی علیہ السلام نا من حلیهم الم یا الم یرو ایا دوی سوچ نه کوي ایا دای نګوري انه یقینا داس کې چره لا یکلمهم خبر نشي کوله دوی سره ولا يهديهم او نه خودل شي دوی تاسو سبیلن لار د پای دی ورا او او کویا شول دی ولیدل انهم چې یقینا دوی قد ظلوا گمراه شوی دی خامخا یقینا قالو ویل دوی لا لم يرحمنا کو نکړو رحم په مونږ باندې ربنا رب زمونږه ويغفر لنا او بخنه ونکړه مونږ ته لنکونن من الخاسرین ټکو د غوسه نه چراغ قوم مشرک او شرک شرک اختشیو قالو وی موسی علی السلام بئس ما خلقتمونی بد دی هغه کار چې کړه د تاسو من بعد رست زمانہ کوم کار چې تاسو کړه دا ډېر بد کار مو کړی دی عاجلتم یجره الیه چې ځان ته نږدې کولو چې معنا وروره دا قوم باندې څه چور دا څه کار شو قال وی هارون علیہ الصلات والسلام قال ابن امه اے د مور زوی ازما زکه پلار مخ کې مړو پلار نو لیدلې نو مور زوی او تزکوي ان القوم استضعفوني یقینا دې قوم کمزورې غنلې او مزه او ما خو ډېرې خبرې ورته وکي نسیان ورته ډېرو کو خو دې زما ومن اون منل وکادو او نس دیوا یقتلوننی چې دای ز وجلې وې فلا تشمت بی الاعداء پس مخشاله و پما باندې دشمنان معنا دا ده چې تا خو ما سره ورو خبرې شروع کړو دا ولې سو شو او خلک به دا وایي غني چې موسی عليه السلام خپل رول به عزت یې کوي دا مکو ګوره ولا تجعلني او مګن ما مگر زو ما مال قوم الظالمين سره د قوم ظالمانو ظالمانو سره مونږ کې قال او ویل موسی علیہ الصلات والسلام ربي اے رب زما لو شئتا کتا غختلې وی رضا وستا اهلکتهم نو هلاک کړي بدی وی دوی دی بد مړ کړي وی من قبل مخکی د دینا و ایایا او مال رحم زبد مړ کړي وی اتهلکنا ایا هلاکوي ته مونږ لرا الذي اغا یجدونه چې مومي دوی ذکر داغه بیان داغه مکتوبا لیکل شوی عندهم د دوی سره په تورات په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې یعنی د نبی پاک علی السلام صفاتونه په تورات کې هم دی ګوري په انجیل کې هم ګوري یامرهم جائز کوي ولهم دوی لرا الطيبات پاک سيزونه په بیان کولو سره چې ګور دا پاک دی او دا جائز دی او دا روا دی تاسو ته ويحرمو او حراموي با عليهم په دوی باندې الخبائث گند سیزونا حرام سیزونا په بیان کولو سره چې دا پلید دی دا مخوره دا ناروا دی ويضع عنهم اغلال دې پټو ته وای چې په غاړه کې او ته پراتی وي الله دابت لری کې معنا غ سخت سزاګانې بلری کې کانت علیہم چی وی په دوی باندې فالذین آمنوا کسان چې ایمان راوړې دي به په دې پیغمبر وعذروه او ملګرتیاي کړي دا ددو ونصروه او مدد کړي دې ددو وتبع النور او تابعداري کړي دا د غیرنا لیک لوست په خوانه د کړي یا پاک دی الذي اغا یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی وکلماته او په احکام د الله تعالی کلمات احکام حکمونه د الله واتبعوه او تابعداري وکړئ تاسو د هغه لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت کومئ تاسو د پیغمبر پسې شي چې په هدایت راشي ومن قوم موسی او بعضی د قوم د موسی علی السلام نا امه یو دلدا یهدون بالحق چې بیان کوي د حق یعنی حق ته بلنه کوي دین طرف ترا بلل کوي دیندار خلک دي و به یعدلون او په دې حق سره فیصله کوي انصاف خلکو ته بیانوي خلکو له برابرواله ورکړي چې دا انصاف کوي وبه یادلون دین خبره کوي او په دین باندې فیصله کوي وقطعناهم او تقسیم کړل مونږه جدا جدا کړل مونږه دوی اسنتای عشرتا دولس اسباتن په خاندانونه دولس ډلې نه کې او ممن مختلفې ډلې بنی اسرائیل دولس ډلې شو وقطعناهم او بیل بیل میکړه تقسیم کړل مونږه دوی اسنتای عشرتا په دولس اسباتن په خاندانونو نا اممن مختلف ډلې واوحینا او وحی وکړه مونږه الی موسی موسی علی السلام تا اذ استسقاه کله چې وبغختې وی موسی علی السلام الله نه او او اذ استسقاه کله چې وبو وخته د موسی علی السلام نا قومه قوم داغه موسی علی السلام ته ویل چې موږ لوګو پکار دی الله پاک د موسی سوال وکړو الله پاک وی موږ ورته ویلا ان ذرب بعصاک الحجر یو وخت پام سا خپل سره دغه کانه دغه غټه وخدا کانه وخدا تیګوا میدان کې سورې نو ګرمي وا الله په وریز راوست په بنی اسرائیلو وانزلنا اور اولیگل مونگ علیہم پا دوی باندے المن ترنجبین والسلوى او ملزان تیار خوراکو ترنجبین ملزان ملزان خدا مرغی پا شکل دی دا مرغان نه چې خلک جنگي جن غړ غړو او ترنجبین سپین به پریو ته لکه ووري په شانتي او دې به خلکو خړل خو خو باو کلو ویل شو ویل مونږه دوی ته من خری یعنی الله پاک ویل مونږه کلو خری من طیبات تو مزیدار داغینا من طیبات د پاک سیزونا ما رزقناکم هغه چې درکړي دي مونږ تاسو ته وما ظلمونا او نو کړه مونږ په دوی باندې ظلم ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن او دوی چې په ځانونو خپل باندې ظلم کاو مونږ په دې ظلم نو کدي خپل ځان سره ظلم کاو و اذ قیل او کله چې ویل شو لهم دوی ته اسکنو اوسېږي هذه القريه په دې کلی کې وکلو خری منها داغي کلینا حیث شیتم چې کم ځای تاسو خوخی گناہون استاسو سنزید المحسنین خامخا زیاد بکرو ثواب د خیسته عمل کوونکو تا فبدل الذین ظلموا پس بدل کړه ظالمانو منهم دو دوینا قولا وینا غیر الذی ان راواز سي غیر د اغینا قیل لهم چې دوی ته ویلې شوی وا اغه پرې خو نور وینا واغستا